آیا دی وایي چې دغه سړی دا له خپل ځانه جوړ کړی دی نه بلکې دا حق دی ستا د رب لخوا تر څو چې ته یو داسې قوم ته خبرداری ورکړې چې هغو ته له تا څخه مخکې کوم تنبیه کوونکی نه دی راغلی ښایي چې هغوی سمه لاره ومومي همغه الله ده چې هغه آسمانونه او ځمکه او هغه ټول شیان چې د هغو په منځ کې دي په شپږو ورځو کې پیدا کړل د هغه وروسته د خپل سلطنت پر تخت ځلانده شو د هغه پرته نه ستاسې څوک ملاتړ او مرستندوی شته او نه څوک د هغه په وړاندې سپارښت کوونکی نو آیا تاسې غوس کې نه راځئ هغه چې هر شی پیدا کړ ډیر ښه پیدا کړ هغه د انسان د هستونې د یخې شوې خټې څخه وکړ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين بیا یې دغه زوزات لیوی داسې تڅنده جوهر ته وغځاوه چې د حقیرو اوبو په څیر دی سترګې درکړي او زړونه یې درکړل تاسې بیخي لږ شکر ویستونکي